نعمانه د باندې مقرر د مکی صاحب اگر پیر لیټ آئے پیر ایک نوٹ دے دو خرا یاد خرا یاد شمه ساده روک شو الله چې کوم دی واوره کم کدا مطلق وکیل ګرځولیو دی موکل مطلق وکیل ګرځولیو اخیستل خرڅول د هر څه لپاره وکیل ګرځولیو بیا دې مسلې نه معلومیږي چې هغه کې اختلاف نشته به تسلیم هم قابل اعتبار ده او طلب هم قابل اعتبار ده دې مسلې نه دا معلومیږي ولا هذا خلاف التسليم تسليم الوكيل چې وکیل پسوي به طلب استفا البا متعلق بالوكيل دا به متعلق په وکیل پورې ده په تسلیم پورې نه چې تسلیم به طلب استفا مکتوب په هغه سره لګیږي نو سره ښه په روایت کتاب الوکال وهو صحیح دا صحیح الکه روایت چې اختلاف اگر ته باز خلک وایي چې امام محمد د امام ابو حنیفه له موضوع سره په جواز تسلیم دی وکیل شو کې خلاف ابو یوسف لا خلا لمحمد امام محمد رحم الله او زوفر رحم الله دلیل سره انه دا شفاع حق ثابت تاسو باندې څوک سوال وکړي چې هو زمير د مذکر راځي رسول فعل شفاع مؤنث زما کار نه اپا کار پیږي کنه پیږي نو وی تشکیل د ضمیر دا په اعتبار طلب د شفه سره طلب مذکر ده نو شفه مؤول په تعویل له طلب شفه او طلب مذکر ده کله له ضمیر د مذکر ولا راځي پیږي کناس ها انه دا طلب د شفه دا شفه حق ثابت طلب مو شفه حق ثابت دا حق ثابت ده للصغير د ماشوم لپاره نو فلا يملكان مالکان دي اب او وسي ابطاله د باطل ولې د حق ثابت کدینه و قوده کدینه دا ټول نسخې دي یو نسخه له کدیته راغله او قوده راغله بل نسخه له کدینه او قوده راغله هلکه افلار او وسی د ماشوم قرض چاله معقول شي چې د ماشوم په چا قرض ته چې نه نه غواړي یا د ماشوم په چا باندې قصاص واوختلو او دای د ماشوم قصاص ته کوي ماشوم نه مړ د ماشوم قریب مړ وي او قصاص اخیستل د حق د ماشوم وي پښتو فیک نه پی نو پلار او وسی د ماشوم د قصاص الکه تسلیمول نشي خو شوف مثلا باندې نه هم د قشانت پلار او وسی تسلیم د شفیع هم چې د حق ثابت ته صغیر لپاره د صغیر لپاره نشي کولای نور سره د دې الکه دا اب او وسی بل ثابت او صغیر ته zarar ورکړي ته فائدہ نو په طلب د سپی کې خو ورته فائدہ ورکړ او په تسلیم کې ورل تاوان ورکړ دا دوه لپاره جایز نه دی ولهما د امام ابو حنیفه او امام ابي شوف مذهب لاله چې انه لا شفه چې دا یا انه د اخذ شفه فمان التجاره دا اگر په صورت شفه ده خو مانن څه ده تجارت او تجارت په مال نسوي کې د پلار او د وسیخو خلک کوي کنه کې ځکه دا تجارت هغه کول دي ته مفوض دي لکه دوی پوهېږي چې یاره اوس په خرڅولو کې پایله لري اوس په نه خرڅولو کې څه ده یاره اوس اخیستلو کې پایله لري اوس په نه اخیستلو کې څه ده پایله ده شوف همدا شان ته په معنا تجارت ولې ځکه چې دا پلار هلکه وایه وسي په شوفې به انداز مه که نه مشتري نه له مفته کې هلکه پیسې به ورکوي مشتري پیسې به ورکوي تاسو پښتو پوي کنه په هیواد به ورکه به غل هیواد هونه ملاوي څه سموله نه غسوه ها انه في معنى تجاره فيملكان مالكان دغه اب او سي ډیر زور دلیل وای امام تاسو فکر خدا بیا دنه فیملکان دې دوه مالکان دي ترک او د ترک شوفي ترکه د ترک کې لري په ترک کې فائدې زما ته چندوز ما کنوي پیسې ما شوم ته ما پس کول سړي پکار دي یا څه مسله ها الا ترى دا دلیل تنویری ده دلیل سره تنویری ده على ان للاب والوسي مالکیه التجاره في مال الصبي دې دلیل تنویری وایي دلیل تنویری دې ته وایي چې باغې باندې اثبات داوی نه کیږي خالد دا اور باندې روخانه یا دلیل تنویری دې ته چې هغه لکه دلیل نه یا چې یو دلیل ور باندې څه وشي وضاحت په شدت لکه دلیل تنویری زموږ استادانو ویل دا دلیل سره تنویری پویږي کنه پویږي واجب الا ترى انه من اوجب بيعا یو سړی لکه ماشوم سره بیا وکړه ها ماشوم باندې څه خرڅ کړل ماشوم له پیسې ورکړل ها کوم څه مسله باندې اوس دغه بیا چې د پلار د وسې خو خنې ټیک تک نه لټیک حق نه تاسو مړ کله پلار د وسې خو خنې دا بیا سره نه رسوي که سوي غریب څه پويږي لکه ها دا د نه خبر یو ځل زه مدرسې ته راتلم نو ډېر رش ولا کې ملته پیرډ راته د په سیکل باندې تاسو سیکل کتلې وم چې مخکې براتلم ها هغه ډېر تیز مې راوستل سبای یاد نه هغه یو ماشوم رانه ولګي زه هم نه لګي خالق ما بریکل لا تیر غلي پرې وست زړه ما اوس دلته پیرټ کړو زه هو هو کې بل عالم جب تلاش ملدا شل ته لس دا باواله دس بلال جړا ودرېدل ما ښه شوې وې بالکل ټیک ټاک شو ما هغه به شو سکول د دزو ولاړه مدرسې ته بالکل ټیک مو چې کپلا راوځ اوس به یې سره باندې جګړه یې څه غزا د واسه بوت زور کو پیسې وشین یاد ته سمي غریب کړي خو خو به هم پته اوس ما ته نه تلید مو کړی کړه شل نو پر راځي یاد دا تیز روان دي کې خره پاپړو پیسې ملاو شي حالا ترا ان من هاڅ او جبا چې واجب او ثابت کې بیان بیا لسوي سوي لپاره لسوي سره صح رده بالاب والوسي صحیح د رد کول دي دی به د جانب د اب او د وسیله چې دا به موږ نه نه بالکل شریعت ته چې ټیک تاسو وړو اگر ته سبي اصل مالک اصل مالک خو مجنون نه لوي نه تاسو خپل شي هو لاله لانه دا طلب د شفي یا لانه دا ترک د شفي دا یا لانه دا طلب او بل دا د شفا خو واجب نه ده دا اخیستل د دار مشترک او شفا باندې خو اخیستل څو واجب خو لري چې خامخا به سره اخلي لا محاله به اخلي خوش مسله دا خو واجب نه ده لکه وای خوش مسله باندې چې واجب نه ده اوس د تسلیم حق شته تسلیم دي کې څه خبره ده کې طلب کې واجب خو نه چې خامخا به شفا ورته لانه دائن بين نفع وضرر وقد يكون نظر في تركه کله کله شفقت فترک الکل شفی کی په سبي باندې ليبقى ثمن على ملكه چې باقي پاتې پیسې په ملک سبي کې والولايات دا ولايات او تصرف د پلار د وسی نظریه دا شفقتی ده نو فیملکان مالک تلک اب وسی هی د ترک ترک کله کله سوی لکه ها شفقت او پاتې هغه دین تسلیمول قصاص تسلیمول هغه من جميع الوجوه الک دې ثبت فائدہ اوس قصاص ما تسلیمول قصاص کنه ولا غواړي ډېر د پاور باندې بدی پیسې ورنه واخلي دین چې لکه د سبي په چا باندې ولې او تسلیمول نو هغه تسلیم بلا عوض د هغه کې لکه سبي ته تاوان بالکل من جميع الوجوه تاوان او دلته کله پته دلته رسول لکه د شفیع په مقابل کې پیسې دي کله بده د پر پیسې پاتې کېدل سي مفيد وش المسألة بقى خلاص وسقوطهما كإبطالهما خبر راغی اب او سیته چې هغه ځمکه چې د سبي د ځمکې څنګ ته وه هغه خرڅه کړې شو دوی غیر شول طلب د شفي نه وکړ هغه لناس ته لکه خپل خپل ول خپل چلم نسی وهي چلم ده وهي ها لکه ابطالهما دا دې ته لکه دې چې باطل کې وته چې نه غواړو خو شو مثلا لکوني دا سکوت ها دلیل الاعراض دا دلیل اعراض مع القدرة سره د قدرت وهذا دغه اختلاف د امام ابو حنیفه او د امام محمد ابو یوسف کې راغلی دی د امام محمد او امام ظفر سره دا په هغه صورت کې ده چې د اسمکه هغه قیمت باندې خرڅ شي چې کوم اصل قیمت د ځمکې وي څومره حق کوش مسله اختلاف ته پکې اما اذا هذه ذابعه مثل قیمتها فین بیا چې د ځمکې خرڅ کړی شوی و کوم ځمکه چې دا په شوفي باندې علي بیا اکثر زیات من قیمتها د قیمت نه بما هغه انداز باندې لا يتغابن الناس فيه چې دومره زیارت خلک نه پکې قبلې قیل چایل جاز تسلیم دا تسلیم د پلار او د وسی دا بالکل جایز ده ټیک تکنی کې سمیر لپاره بالکل پرې اخیستلو کې مکمل تو تاوان ولې د شل زور په ما کبه تقریبا په سلوي زور ورته تمام شي خوش مثلا ها بالاجماع لانه دغه ترک او دا تسلیم تمحض تمحض نظرا دا خالص طالب دی په اعتبار شو قطره بل خبره پکې نشته ولې ذکر ازمج قیمت شو زرا نو څنګه ته د سبي پیسې ور باندې 40000 نه کوي خوش مثلا کېد شو وکیل چاوي لا يسوه بالاتفاق چا ویل دي لا يسيح نفس کې دا تسلیم الاب او د وسی بالاتفاق د سلور سره امامانو په کې اتفاق ده چې دا نسی کی عجیب دلیل ویل ولی لانه لا يملك الاخذ چې دوی مالکان اخیستل نه دي مالکان تسلیم هم نه دي لکه دا تسلیم وروسته د صدر راځي د اخذ چې دوی دوی کې صلاحیت ته دی وای بلا راوسی کې دی حقدار وای چې دوی دا په شفه باندې اخیستل شي نو بیا به تسلیم هم کولو چې دوی په شفه سره نشي اخیستل نو به تسلیم څنګه کې تسلیم کیږي خو شي مثلا نو فائدې څه شوله فائدې دا شوله طبيب ورته ګوري ګوري چې کله دای بالغ شي نو هغه وخت به بیا له شپې سره واخلي د سبیل ازمه کې خاصه ده چې کومه نه په لس هزار باندې خرڅ شو څو په لس هزار باندې څه شو مثلا اوس تسلیم د شفیع وکړه چې ابو وسیدا ټیک تک نه چی واو او ان بیا چې تخصص پر صدا کور د اقل کم من قیمتها د اصل قیمت د دې دارنه محاواتا په سبب د چې تولو کثیره دی محاباتا کثیره هغه محابات محابات را چې تولو ته یو سی چې را چې کده قیمت فرو گذاشت ورته وایي قیمت یې څوله چالیس هزار خرڅه په دوه شوه دوه هزار هله نو فعن ابي حنيفه الله يسوى تسليم امام سوى تسليم سيدنا الامين هذا اب او دوسينا لكن بريه سبت کې په تسلیم صورت کې یقین نشم قتل لا په طلب کې سره ځکه سبي ترا د 40000 زمکه په 10000 باندې رکوي ها پاتې شي ها ولا روایت عن ابي يوسف امام يوسف نه روایت پرې کی نه دراغله البته امام محمد رحمه الله خو هغه بالکل سره په تسلیم قائل نو خو شو مثلا من په يوسف کتاب کتاب القسم والله اعلم خدای پاک خبره او بالصواب کتاب القسم دا تاسو دا شفینا فارغ شوي نو ټول وای الحمدلله اوس تقسیم شروع کتاب القسمه کتاب القسمه تر سره شفینا راو دا وجراله چې شفا هم دا نتیجه دا غي نصیب شائع وي هر یو دا نتیجه د هیڅ شایع نه وي یو د شریکن اشکل اراده د افتراق مع بقائمی کی طلب القسم چې شموله او چې شرکت نه یو سره خطه کې زمکه سره متصله ده په دې وخت کې د دې زمکه او دې زمکه دواړه متصله ده دا به د خپل زمکه خاصه کنه شفیع وبنسکی دا وره چې سمول یا او بل چې شفاء دا جائز ده او قسمت او تقسیم دا واجب ده ترخی د ادنا نه ستته اعلی نور تاسو کتابن خبرې پکې کړې دي خلا ته به شفاء له مقلم کړه لکه قسمت باندې شفاء کې الکه ابقال ما کان ها وما کان باندې اصل شي ابقال ما کان او ما کان وخت چې څنګه زمکه په عمق شان ته پاتې خالد وروشي چې د زمکه شفیع په شفیع باندې والي بس نور تقسیمونه مقسمونه پکې او په خطاب خلاف د قسمت باندې قبل تقسیم شرکت وي بعد تقسیم هر یو خپل حصہ جدا جدا وي شو مثلا ابقاء ما كان دا اصل وي الک ابقاء ما كان فما كان په نسبت سره الک ما يكون ما يكون قال كتاب القسمه قسمت دا په لغت کې دا اسم مصدر ده دا مصدر د پاره چې اقتسام قسمت اسم مصدر ده د پاره ده اقتسام اقتسام ستوي طلب القسم استخراج طلب الخروج اقتسام افتعال مكتوب فيه انه ده اقتسام طلب القسمت لکه موږ وایو قدرت او اقتدار یو قدرت یو اقتدار ده پښتو کې کې نفي نو قدرت دانوم د اقتدار د فارغ یو سیس باندې قادر کېدل اقتدار کې لړۍ لکه شروع هي او په اصطلاح کې څه توي جمع د نصیب شاهد فی معین جمع کې جمع کېدل د خپل حصے چې مخکې خوروي تقسیم باس شي معین شي هغه یو ځای راجمع شي دا ځمکه د دوه کسانو منځ کې شریکه ده د هر یو حصه په بل کې څه ده دنه ده پښتو په چې تقسیم وشي د هر یو حصه جدا شي یو طرف ته مشرقي بل طرف ته مغربي خوب درځي خدای دې خبره کوي دا سبب دا تقسیم لپاره طلب د احد الشريكين الانتصاب بالنسبه للخلوص چې یو د شرکا او مطالبو کې تقسیم چې زره خپل ایتنه تنها فائدہ اخلم بلا څه شرکت نو دا سبب د قسمت لپاره او رکن دري تقسیم سره ما يحصل به الافراد والتمييز بين النسبين یا تلل دي الله يفوت نفعه بالقسمه چې شرط دا ده چې الله به تقسیم کې چې دا نفع د هر واحد الکه په تقسیم سره ختم نه شي ورکه حمام د یو ګز چې تقسیم کې نیم نیم ګز وسی پیدا و نه خسته شي دواړه على سبيل الانفراد نو نه به تقسیم دي کې به تقسیم نه کوي څه سمونه ا څه معنا تقسیم باندې کی که قاضي ته یو ورغه چې دا موږ له تقسیم کا قاضي به نه ولا تقسیمي او کله په خپل منځ کې تقسیمول چې راځو به تقسیم کې خیر د خپل مال او قاضي ولا تقسیم نه کی چې دا یو مجبور کې وایي چې خامخ او تاسو تقسیم مش مسله باندې الله مسلمه او دا قسمت دا ثابت ده فی الاعیان المشترک هغه څه چې هغه ذات وي عرض نه وي ذات وي عرض نه وي پښتو پیږي فاعیان کوم اعیان چې هغه مشترک وي نفس قسمت دا په حدیث فعلی او په اجماع ثابت ده مشروعه قرآن عظیم شان کې امر اغلی دي ونبئهم على الماء قسمه بينهم او بل څنګه او بل بل مستخانه تاسو ته یاد نه رمضانیانو او دا شان حدیث سره هم ثابت ده لأن نبی صلی الله علیه وسلم باشرها فی المغانم نبی علیہ السلام کړی ده هاذا قسمت فمن غنیمتون مجاهدین من پیغمبر علیه الصلاه والسلام غنیمت تقسیم کړي والموارث او مال میراث تقسیم کړي دا نو په کتاب الله په سنت ثابت شو اجماع وجر التوارث بها راغلی دا کوي نقل بها په قسمت باندې د صحابه او د زمانه په نن ورځ پورې بها توارث راغلی بها په تقسیم باندې من غیر نکیل چا مور باندې انکار نه کړ چې دا تقسیم د مشترک مال مکوي ویږي مثلا ثابت په کتاب الله سنت اجماع او بدل دي ها اچھا قال قال راړی ثم هي يا ذلك قسمت او اوریا ما تقولش اوس وګوره دا تقسیم چې کیږي د یو مال مشترک پرې کې معنا د مبادله هم وي او معنا د افراد هم وي معنا د مبادله دی په وایي چې به تور مثال دا یو جز ده دا دا یو جز ده نیم د یو شریک ته نیم د بل اوس چې په دې ځای کې لکه تقسیم کړ تر دې ځای پورې لکه دا د یو او دا د بل ورته راپاتې او دې بل ملګری ته لکه دا نیم خپل او نیم د بل ورته دا معنا د مبادله پکې راځي پوه شو مثلا نیم اجزا خپل دا هر شریک نیمه اجزا د بل ورته راپاسل د بل شریک نیمه اجزا خپل نیمه اجزا د بل ملګری د دې اجزا په بدل کې ولا راغلي دا معنا د مبادله او سره سره معنا د افراز هم رااله ولې په دې حصہ کې د خپل معاینه حصہ ده کنه دې حصہ کې معاینه حصہ ده خالي ته هند حصہ راغی چې هغه طرف ته یا ها دا طرف د دوه معنا غانې پکې معنا د مبالغه هم رااله معنا د افراز هم رااله خوش مسله افراز سترای تعین د حقوق افراز سمره تعین د حقوق خوش مسله او مبادله دې ته چې الکه یو بل مال سره څه شي خو ته معلوم نه کنه چې ولې تقسیم کې معنا د مبادله هم ده او معنا د افراز هم ده د شریعت قانون دا ده چې په مبادله صورت کې بل قاضي طرف نه اجبار نکی نو که یو شریک مطالبه د تقسیم وکړه او د بل شریک ور سره تقسیم نه کولو نو کدی ته وګورئ چې دا مبادله ده نو په کاله چې قاضي الکدا وای منکر الکدا تقسیم نه دا مجبور په تقسیم باندې نه کی او چې دې ته وګورئ چې معنا د افراد هم د پکې نو په کار دار چې دا یو شریک مطالبه ده تقسیم وکړي نو قاضي دا منکر شریک ته تقسیم نه دا مجبور کې په تقسیم باندې ځکه ته د حقوق ودا لکه د اجبار راضي کړي پوه شو مطلب ولې چې مبادله نو معنا د بیع ده پکې معنا د سره پکې بیع ده او بیع کله کې تراضی د طرفین نو سویل کې شرط قضا لکه زو د قاضي پکې چریږي نه او په افراز کې له کوه هغه مبادله نه وي خالد ته هند خپل حق نو هر څوک بل چاته چې زما حق را معین کړ ها کومه مثلا په دې باندې کړه قاضي اجبار چلیږي اوس موږ لکه په تقسیم کې کوسله ګورو کوم څه په مثلا باندې په تقسیم کې به مونږه لکه معنا له مبادله له ګورو چې د قاضي زور باندې پکې چریږي او کمانا له افراد چې د قاضي زور پکې چریږي نو کله ته ګورو چې لکه مبادله ته ګورو نو بیا په ټولو اشیاء او اعیان مشترکو کې د قاضي زور نه چریږي بیا غره افراد معنا بالکل پکې ختم سزا ترجیح بلا مرجه ده او که څه تم وای چې نه معنا د افراد پکې د قاضي زور پکې چلیږي په ټولو اعیان مشترکو کې دا هم ترجیح بلا مرجع د لکه بیا هم وادره معنا پاتې شول نو موږ وینا عجب خان قربان دي شمه دلته چې کوم ده وی خان عجب خان چې لم را واخل وختو پیږي او خان مرزا خان راخره وختو نه پیږي واوره نو د څه چل وکړو چې د آیان مشترکه دا چې کوم دي هغه په دوه قسم دي یو هغه دي چې د زوات الامثال د قبيله نه دي بل هغه دي چې د زوات القيم قبيله نه وي چې د زوات الامثال قبيله نه وي باقي کې معنا د افراز غالب له معنا لکه د مبادله پکې مغلوب له د فلهذا باقي کې ومنګ لکه به اجبار د قاضي منو څه شموله او کوم لکه آیان دغه د زوات الامثال د قبيله نه د زوات القيم قبيله نه وي نو پاغي کې معنا د مبادله چې کومه ده لکه وای ها غالب ده هغه ته بل قاضي زور نه چلی غدي دوه خپل خوف او ټیک دغه قاضي او په زور تقسیم ور باندې نه کی نو توزیع رااله تراله تقسیم تم خوای تم خوای یو دې کې مبادله ته ترجیح بل دې کې لکه افراز او قانون دا چې افراز غالب شي نو بیا حکم د شریعت دا چې اعتبار الغالب لا لل لأن ما يجتمع لآلهما لکه هغه حصہ چې جمع کیږي یو د شرکا او لپاره تقسیم بعضه کان له بعض خود دو او بعضه کان لصاحبه بعض خود بل ملګری و نو فهو د احدهما ياخذ اخلي هو دا بعض عوض عوض عما راغي سيده بقي شفاته من حق من حق دي احدنا في نصيب صاحبي في سيده ها بلکې خبره مې ذکر وکړه شوف ها څه پېږي اچھا جی سر خو دوی کنه پويږي هم هلا وکاله مبادله په افرادا نو چې دا مبادله په کلاله افراز مراد خبر مې ذکر نیم خپل حق معین او نیم الکه دا هغه مبادله شهید نیم حساب بل تور کوم دور پات شو خو هم طریق هلا فالافراز هو ظاهر في الاس خبر د تکي بین ابعاد المکیلات والموزونات هلا ځکه دا کوم یو چې اخلي دا د بل سوال کې صورتنه هم الکه مثل یو معنی هم مثل خوش مسله ما خلاص حتى تر دې پورې کان شتا لاحدهما یو د شریکین له ان ياخذ نصيبه چې واخلي حصہ حال غیبه صاحبي په حال غیب کېدل د بل شریک هغه سره چیرته زړه نه استعمال سره تاسو څه وی یا چې له تلای نو ځابل ملګری لکه 50 سره غنم ونه راخستلې شي هیڅ ځکه چې څه در واختل دا لا بل بل چې کوم پاتې شول هغه دې صورت هم د معنا هیڅ خبره نه او اوس کمانا د مبادله او پدې کې رضا شرط او رضا له حاضر معتبر وکړه غایب حاضر او غایب لکه پته ده لکه چې چرته تللی پښتو پیږي کنه پیږي او سا دو منځ کې تفصیل دی وکړه تفصیل اوس پنځوس یو ته ورسېدل پنځوس بل ته د پنځوس قیمت څونه څه پنځه سوه مروته ته پنځه سوه وایي څو ته وایي پنځه سوه دیو الو کې پنځه سوه قیمت یا دراسه اوس دا شریک دا غنم چې خرڅي په یو چا باندې ورته چې ما دې په خدای قسم وی من فضل تقدیر چې دا ما ته په 1500 روپے باندې پاتې شوی دی او زه په تا باندې په 600 روپے باندې خرڅ په 600 خو زه رښتیا وایم که دروغ وایم رښتیا ورته وایم چې بالکل دا غنم د ته پنځه سو روپۍ بعینه دا ورته پوهېدلي د نورو نه بدله نو د غنم د غنمو بدل کې بلکې غنم د پیسو غنم د پیسو په بدل کې پوه شو مثلا بیا څه مثلا د پوښ مریانو ها په دا بل صورت بیا هغه کې بیا پوکو فلو اشتراياه چې چیرته واخیستل هغه دوه شریکان هو دا مکیل او موزون فقسماه بیا دوه دواړو مطالبه د تقسیم وکړي یبيع احدهما نصيبه مرابحه بنصف ثمن دا خرڅول سي لکه په بیر مرابحه په بیر توریه باندې لکه په نیمه روپوي باندې تاسو پښتو خیانت پکې نشته دروغ پکې نشته یقینا لکه پنځه سوه دا ورته پاتې شوي د صورتنه هم او معننه هم دقه غنم د ددي که نه سمه یې سوه پته نه وه چې هلکه دا پنځ دا په پنځوسو شعرونو کې چې کوم یو یو غنم راغلی بعینه دا ټول د ضحب صحیح سموله غنم د غنم په مقابل کې نو چې غنم د پیسې مقابل کو پیسې د سور باندې حاج نو به ویل شي چې ما 500 باندې اخیستلې ده او په شپږ سوې په تا باندې خفو یا رسول الله ومعنى المبادرة هو الظاهر في الحيوانات معنى له مبادرة دا غالبا في حيوانات كي شغل سواتنا في قيم قبيلين والعروض او په اسبابو کې د تفاوت تکاغومن کې ډېر فرق د تفاوت هغومن کې فرق دی د ابعاد نو دا څنګه کېږي لکه ایا جل کانه اخذه چې د ټول مکمل خپل حق اخیستل دی او چې ډیر څه ده فرق ده یو غوا له بل غوا الکه صورتا اگر کس نه ده لکه وای صورتا هم د بل غوا په شان نه وي تقریبا او ما نه فصل لکه وای تفصیل کې څه مثلا خلاص حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه جائز نه یو د شریکین لپاره اخیستل د خپل حصے عند غیبه الاخر چې دا بل شریک لکه غائب ځکه ځکه د معنا د مبادله غالبا د مبادله کې رضا شرط او رضا د حاضر معتبر کې غائب خیر ټلیفون اوس ورته وکړه کې اخیستل شي ته تو ټلیفون ورته کوي چې افغانان تقسیم ستافه فرق نه نه خیر جا کی تقسیم اوس مسله اسانه ده ټلیفون باندې خلک نکاګانی کوي خلک ولو اشتراياه کچته دو کسان دا د صلات القيم د قبيله نیوسیز واخیست ولو اشتريا چې د وخت له دا غیر د مکیل او غیر د موضوع حیوانات او عروض واخستل فقط سما او دوی دواړه مطالبه د تقسیم وکړه لا يبيع احدهما نصيبه مرابحه بعد القسم ما تخش سوغاني واخستل نه لا سو واخستل لا خو ځل چې تقسیم کې څو بشي پنځه پنځه پنځه به ورته ورسي یا د نس خبر اوس په څو روپیا اخیستلې په 1 لاک باندې څه سموله اوس په دې صورت کې الکه پیسې خلاړلې څه سموله او د دوی دواړو په دې آیانو کې سره شرکت راغی نو پیسې شریک شولې داو د شرکت توجه نه په آیانو کې سره غي شرکت اوس چې خرڅي نو دا بظاهر د ته پنځه غواګانې په څو پرې وتلې ټیک سمولا اوس چې دای خرڅي دا پنځه غواګانې به په شپېته زره باندې نه خرڅي چې دا ورته چې ما ته قسم په خلیلا دا پنځه غواګانې په شپې پنځو زره روپۍ باندې پرې وتی دي نه په دې کې دا دوه نیمې غواګانې د خپلې دي او دوه نیمې غواګانې الکه وایه د هغه غواګانو په یوه کې ته ملاو شوي چې هغه بل ملګري ته د دوه نیمې الکه وایه ها ور پاتې شولې څه مشکله له خبره کرانه ده نو د دې وجه دې دې پر خول کې درو جن ده چې ما دا پنځه غواګانې په پنځو زره باندې پاتې شوي دي ولی ځکه دا نیمې غواګانې خپل حق وو او نیمه غواګانې د دې نیمه غواګانې چې اوس د ځاله په هغه قبضور باندې راغلي ده دا ولې د شولې ځکه د نیمه هغه بل ملګری سره کې د نیمه د نیمه په مقابل کې مبادله راغله د پیسو مقابل کې نه په لهغه الکه پنځو غره نه چې څولې د څه ورته لکه چې ماته په پنځو زره او په دوه نیمه غواګانو باندې دا پاتې شي ولې دلی څه به ولې دلی دې په قسمت ورسې دی ور باندې هلا مستړي امين وای هلا بعد القسم الا به طالب کې اثر تلاړه واپس الک هدايه مولا اثر تلاړه ما ته وښي مکیلات او موزنات معنا د افراز غالب قاضي شریک منکر تقسیم نه مجبور په تقسیم باندې نشي کولای ما دا مثال له غواګانو په کاده چې مثال مې لکه د سو ویلې وي د غواګانو د وخانو ګډ وډ ویلې وي بیا خبره برابر سي وش مثلا کله کې مختلف اجناس واخیستل مختلف غواګانی وي بوزي وي وخانو دا ګډ واخیستل په دې کې معنا له مبادله غالبا معنا له افراز پکې مغلوب ده نو قاضي الکوا شریک منکر تقسیم نه دا مجبور په تقسیم باندې با نه کې سو پر دې په خپل رضا نه تقسیم سره را دریم صورت دا ده چې کچیر تعالی کوا د زواق القیه مقابله نو او د یو جنس نو د سنو د یو جنس نو نو په دې صورت کې لکه هم معنا د افراز کله کله غالب وي نو بیا زور د قاضي پکې چلیږي نه خوش مته دوی په خپل نه والله زور د قاضي پکې چلیږي د قاضي په زور باندې ور باندې سکی تقسیمې کې چې لکه یو شریک منکر رسنو تقسیم نو څو صورت شول درې زوا سره مثال به جميع الک اقسامه پرې کې الک زور د قاضي چې کوم د چلیږي او زوا تر قیام کې مختلف اجناس کې زور د قاضي نشته په متحد الاجناس کې زور د قاضي خوش بس الا هم قدمان حيوان حيوانات عروض اذا كان من جنس واحد اجبر القاضي على القسم مجبور کې به قاضي په تقسیم باندې کله عند طلب احد شرکا وخت مطالبه دی شرکا او تقسیم ولې ان فی معنی الافراز فدی الک جنس واحد کی معنی الافراز غالب ده ولې لتقارب المقاصد مقاصد پکې نږدې دي دا غواګان یو مقصد کدا غوالم دا مقصد چې شیدې بدل نظر کوي ابل شریک ته کوم غواره څه دل هغه هم اگر کو صورت المعنی لسره دا په ثواب الاقیم کې راځي دی وی ول مبادله دا ما چې دا ویل چې په مبادله کې مق هغه جبر د قاضي وي دا قاعده کلیه نه ده دا قاعده کلیه نه ده ها دا قاعده سره اکثریت په مختلف الجنس کې لکه زور د قاضي نه چلیږي او چې متحد الجنس وي التاجر کماله له مبادله د پټي صورتا ها معنا له مبادله ده ولیکن هغه هغه مبادله کې هم زور د قاضي الکوای ها چلیږي ځکه لکه مقصد پکې ها یی ټول نشدي یعنی هغه حاصل ول او غرض او والمبادره مما يجري فيه الجبر مبادره هغه چې دا غینه چې کوم نه پاږي کې جبر جاری کیږي دا قاعده کلیه نه ده قاعده سره لکه ها اکثره چې مبادله کې د قاضي زور نه کما فی قصائدین کما قصائدین څوک چې لکه مثال په تور باندې د دې محمد الیاس پرې اسامه باندې قرضه ده پیسې ولا ورکړي او بیا دا مطالبه کوي دا مولا الیاس د اسامه د قرضې په قرضه عین اسامه عین هغه څه پیسې ورکړي کوم چې لکه دې داین ورکړي کړه هغه بدل بدل نه چې بدل ورکې نه موږ وسول چې مبادله کې جبر نشته او که چیرته د مقروض او مدیون قرض دائم نه نه ورکول نو الک قاضي بنا مدیون او مقروض مجبورې په څه باندې دین ورکول باندې نو دین بدل لوي ملاقاین هغه هغه چې هغه دایل ول ورکړي هغه بدل او هغه مصرف کړی کړه کما فی قضاء دین وهذا دا حکم ثابت ته جواب د قاضي په تقسیم باندې لئن احدهم یو د شرکاء به طلب شفاع ته طلب د شفاع سره يسأل سوال کې القاضي د قاضي نه اي خص چې خاص د قاضي او هو د سائل لره د احد لره په الانتفاع په فائدہ اخیستلو د احد بنصیب په خپل حصے باندې او يمنع منه کې قاضي على خير د بل شریک عن الانتفاع د فائدې نه بملک په ملک د باندې او د داغه د ملک نه په انتفاع باندې سکی منه کې بعد قسمت اوس کوم مثلا فیجب واجب د القاضی قاضی باندې اجابه قبل ول د سوال الکه دی شریک و ان کلا فان كان اجناس مختلفه کثیر اجناس مختلفه او دا مشترک لا یجبر نه مجبوری القاضی قاضی الابي دا منکر تقسیم علی قسم نه په تقسیم باندې ولی لتعاضل المعادله عدم شراکه فرا فرا معادله عدالت الکه نشراکه تاسو پښتو په مثال په تور ورته وي خو خان تاسو له ګډي تکي په نو کېږي دا ته په ګډو کې پیدا وبل ته په خانو کې تاوان یا کېږي دا ول ته په خانو کې پیدا په ګډو کې ولسی تاوان الک عدل راځي شمول په اعتبار فحش التفاوت په اعتبار زیات الک فرق فی المقاصد په مقاصد کې د بوزود او خالو ډیر فرق دی ولو ترازو کثیر راځي شو د مالکان علیها په تقسیم مالک